عبدالواسع پر هادي پوښتنه کړې وای که په روژه کې د روژه مات یا پشلمي د خواړو څخه یو څه په غاښو کې بند وي یو شی پاتې وي په غاښو کې او د ورځې له مالې له غاښو څخه راووځي او تیر شي په دې باندې روژه متیږي او که یا حضراتو که په غاښو کې بند و اما دون الحمصه تر نخود مقدار کم دا که تیر شي خود په خود تیر شي په ژبه یې حرکت وکړي د راکښلی نه بیا دغه تیر شي دا روژه نه ماتوي دا معاف دي تر نخود مقدار چې دن وي یعنې کم وي او دا چې په خپله لکه کوچنی د غاښو څخه غوښه راوباسي او بېرته په خولې کې واچي همدن یې تېري حضرات یوه دانه کنجته سره ورک سي، مغلوب سي، تابع د لاړو وګرځي، نو لاړې که سړی تېرې کړي روژه نه ماتوي، دغه کونجه ته چې ژوولې دی بیا روژه نه ماتوي او که یې ژوندۍ تېره کړه بیا روژه ماتوي، نو حضراتو دا طبیعت هم ترجمې کوي، دغه کار مه کوئ روژه ماتوي، والصلاة.